رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کار پسې لېږلی وم ویل څه کار یې و ما ورته ویل هغه راز دی ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز هیچا ته مه وایه ثابت وایي انس راته وویل قسم دی که ما هغه راز یو چاته ویلی نو ثابته تا ته به مې حتما ویلی و چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جون د میاشتې له نهمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د هلمند ولایت په نادالي کې پوسته پتحه نه تنه مزدور اسکر او اربکیان قتل دوې شوبلې تخریب شوي د لوګر ولایت په برکي برک ولسوالۍ کې ټانګ ویجاړ امریکایي اشغالګرو ته مرګ ژوبله واوښته د بلخ ولایت په چاربولک کې په پوسته د برید په مهال اووه تنه پولیس مړه او ژوبل شول د میدان وردګ ولایت په چک کې یو ټانګ او یو موټر ویجاړ د قومندان په ګډون شپږ تنه عسکر مرګوني ټپیان شول د الخندق عملیاتو په لړ کې د مزدور اردو سرحدي عسکرو او اربکیانو په پوستو د مجاهدینو له لوري پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې یوه پوسته فتحه او پکې میشتو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته چې د درې تنه وژل شوي جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي دي همداراز په نورو پوستو کې هم شپږ تنه مزدور عسکر او اربکیان ووژل شول او دوې شوبلې د راکټونو او هشتادودو په مټ ویجاړې شوې او پکې سپاره عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په فتح شوې پوسته کې له مزدور دښمن څخه یو راکټ یو ثقیل دوه کلاشینکوپونه او ګڼ شمیر نور مهمات نیول شوي دي په یادو بریدونو کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي د یاد ولایت د ګریشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه د رود د زاړه پله په سیمه کې بیګا ماخستن لس بجې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې درې تنه مزدور پولیس ووژل شول وروسته په سیمه کې له نورو مزدورو پولیسو سره چې سیمې ته د کومک په موخه را روان وو وسلوال برید ترسره شو چې پکې د پوستې قومندان میرولي هلک سبي او دوه تنه نور مزدور پولیس ووژل شول همداراز د قومندان عزت په موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې له امله یې موټر تخریب او پکې د قومندان په شمول سپاره پولیس ته مرګ ژوبله واوښته د بریدونو په مهال یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د سنګینو ولسوالۍ اړوند د پانکلي په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د مزدوري اردو د لوا په یوه دفاعي مهم ټاور باندې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ د برید په پایله کې ټاور فتح او پکې میشت پنځه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل دوه کارملي ټوپکونه او ګڼ شمېر مرمۍ د مجاهدینو لاسته ورغلې مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوزیان نه دی اوښتی د لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ اړوند اخوندخېلو کلي باندې امریکایي اشغالګرو عسکرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا چاپه ووهله خو په سیمه کې د میشتو مجاهدینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو د ترلاسه شوي معلومات له مخې د جګړې په جریان کې د امریکا اشغالګرو یو ټانګ د راکټ په مټ په بشپړه توګه ویجاړ او د اور خوراک شو دغه راز امریکایي اشغالګرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته چې وژل شوي او ټپیان یې د امبولانس چورلکو په مټ له سیمې وولېږدول شول په خبر کې ویل شوي جګړې چې نږدې یو ساعت دوام وکړ په مهال داخلي عسکرو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ اړوند زیګ زیګ نوارید سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس د برید په پایله کې د پوستې دوه برجونه ویجاړ شول. دغه راز څلور تنه پولیس ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی رسېدلی د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ اړوند کودي او بابا کلا سیمو کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د معلومات له مخې د بریدونو په لړ کې د دښمن یو ټانګ یوه راده پیلډر موټر په ټولیزه توګه ویجاړ شول دغه راز د یوه قومندان په ګډون شپږ تنه عسکر مرګوني ټپیان شوي د یاد ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د عبدالمحی الدین سیمه کې قرارګاه ته نږدې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه ترسره کړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې ټانګ په ټولیزه توګه ویجاړ پنځه تنه عسکر ووژل شول له ننګرهار ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه شاوخوا یوولس بجې د یاد ولایت حصارک ولسوالۍ اړوند ګلوخیلو کې امریکایي اشغالګرو د داخلي مزدور عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې ګډو وحشي عسکرو د چاپې په محل د کورونو دروازې په بمونو والوځولې کورونه یې تلاشي کړل خلک یې ووهل قیمتي اجناس یې ورڅخه لوټ کړل او د څلور تنه بې دفاع کلیوال په خورا قساوت سره شهیدان کړل د ترلاسه شوی معلومات له مخې د بریدونو په پایله کې څلور تنه کمانډو عسکر ووژل شول ګڼ نور ټپیان دي چې یونیفرمونه او د بدن پرې شوې ټوټې د جګړې په ډګر پرتې دي په نښتو کې د الله تعالی په فضل سره مجاهدینو ته زیان نه دی رسېدلی جګړه د دښمن په تیښته سره پای ته ورسېده د کاپیسا ولایت مرکز اړوند شوخي سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې یو تن پولیس ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول دغه راز تېره شپه شاوخوا یوه بجه د یاد ولایت مرکز مربوط کورتاج سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې په مهال یې دوو تنو پولیسو ژوند له لاسه ورکړ د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ اړوند د چتو د پله په پوسته وړمه شپه لس بجې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د بادغیس ولایت له غورماچ ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي بېګا شپه لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند لوی قرارګاه ته څیرمه د مزدور دښمن په امنیتي پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې مزدور قومندان مومن د عبدالصمد زوی له یو ساتونکي سره ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو همداراز بیګا شپه یولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ابګرمک په سیمه کې دوه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټو وویشتل شول همداراز د مرغاب ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه یوه بجه د یادې ولسوالۍ اړوند د مورچاق په سیمه کې د مزدور دښمن په مهمه پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې دوه ساعته یې دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت د قومندان نجیب الله په شمول دولس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل اووه تنه نور ژوبل او پاتې یې په تیښته ولاړل. له مزدور دښمن څخه په پوسته کې یو پیکا ماشیندار، یو راکټ، څلور کلاشینکوپونه، یو کارمولی ټوپک، درې موټر سایکلونه او ګڼ نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي او یو موټر سایکل یې سوځول شوی. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ نه پر رسیدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د نزګان او خیرآباد په سیمو کې او همداراز د ارغمن او ورک په سیمو کې د اسلامي امارت مجاهدینو تصفیوي عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې ټولې سیمې تصفیه شوې او د نزیګان او خیرآباد په سیمو کې د عبدالله خان او ارباب قاسم په سرمشرۍ ګڼ شمېر خلکو چې مسلح خلک هم پکې وو له اسلامي امارت سره خپل بیعت او ملاتړ اعلان کړ همداراز د لرون په سیمه کې په پوسته وسلوال برید ترسره شو چې دښمن ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او قومندان غفار ورور او وراره له خپلو وسلو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول د پکتیکا ولایت مرکز اړوند امیرکلا او حنیب کلي اوسېدونکي دوه تن عسکر محمد اسماعیل د رسول خان زوی او نقیب الله د صدیق الله زوی د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي نوموړي د حقایقو په درک کولو سره د مزدور ادارې له ناولو لکي نرابیل او مجاهدینو ته تسلیم شول او وروستی خبر دا چې د یاد ولایت زیړک ولسوالۍ اړوند ورجانه سیمه کې د مزدور پولیسو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مخ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ او درې تنه پولیس ووژل شول د خبرونو پای اما شما دیگر چاره برای ما نگذاشته اید ما پیروان سردار دو عالم صلی الله علیه و سلم که رحمت برای تمام جهانیان است هستیم و ما نیز حامل همان رحمتی برای شما و جهانیان هستیم کنتم خیر امت اخرجت للناس ما خواهان پایان هر گونه ظلمی هستیم که آمریکا و اطلافیانش بر ما روا پنداشته اند آنها مردم مساجد و خانه های من را بمبارتمان کردند و هزاران مرد و زن و طفل ما را به شهادت رسانیدند اساکیری پلیدشان به خانه های ما یروش آوردند و دختران با پرده ما را به ابرو ساختند به قرآن مجید که تاج سر ماست به حرمتی کردند و آن را به آتش کشیدند زندانها را از جوانان ما پر ساختند نیز نصرانیت دین منسوخ مسیحی را در جامعه ما رواج دادند تا مردم ما را از دین اسلام برگردانند ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا با شما تا آن زمان می جنگند که از دینتان شما را برگردانند اگر بتوانند آمریکایی ها و هم نوایانشان برای زدودن غیرت و حیا از میان مردم ما و به خاطر ترویج فحشا و زنا در جامعه اسلامی ما و ریشکن کردن ایمان از دلهای جوانان ما شبکه های مختلف شیطانی را به شکل کانال های تلویزیونی رادیوهای ام و غیره که جز تشییع مزخرفات دیگر کاری ندارند براه انداختند فرهنگ شراب نوشی را عام ساختند هدف از مبارزه و مقاومت ما برچیدن این همه فجایع و اجرای احکام الهی در زمین خداست فرزندان اصیل ملت ما هستیم کسانی که از آغوش جامعه برخواسته ایم فقه دین و علم آن را حاملیم و همواره از اعتماد کامل ملت مسلمان خود برخوردار بودیم و هستیم اما در جنگ در مقابل اشغالگران با کسان درگیر و دچار هستیم که از خون، پوست و گوشت خود ما هستند کسانی که برادر و یا پسر عموی ما هستند کسانی که از اقوام نزدیک ما هستند اما به خاطر مادیات ناچیز در صفوف دشمنان دین ناموس و ملت استاده اند و اشغالگران از آنها به حیث سپر برای حفاظت خود و رژیم دست نشانده خود استفاده می کنند ای کسانی که در صف رژیم مزدور جا گرفته اید آیا کمی فکر کرده اید که مادیات ناچیز و چند روزه دنیاوی را به عذاب همیشگی آخرت عوض کرده اید آیا نمیدانید که استادن شما در صف آنها به معنای راضی بودن به حد که حرمت دختران و خواهران این ملت است آیا ایستادن شما در صف آنها راضی بودن به آتش زدن قرآن نیست امروز حقیقت برای همه واضح گردیده است که دشمنان ما برای نابودی ما و دین ما جمع شده اند آیا آنها برای آبادی ما و خاک ما دل سوخته و لشکرکشی کرده اند قسم به خدا شما هم می که آنها دشمنان دین من و شما اند و دشمن دین ما کجا می توانند دوست بشوند ذات الله متعال قسم که ما خیرخواه شما هستیم و قصد کشتن شما و امثال شما را در سینه جا نداده ایم مگر در صورتی که میان ما و اشغالگران میان ما و حکومت دست نشانده کفر حائل واقع شوید و در سیاهی لشکری آنان بیافزایید پس چاره برای ما نمیگذارید ما هنوز هم به شما و امثال شما فرصت بازگشت را فراهم کرده با آغوش پر از مهر و دوستی از تان استقبال میکنیم اگر ما را با سنگ زده اید بخشیدیم شما را برگردید که بازگشت شما برایتان خیر است برگردید به آغوش اسلام و نظام اسلامی برگردید به دروازه توبه که هنوز بسته نشده است برگردید که دنیا ارزش جان دادن در راهش را ندارد برگردید به های گرم مجاهدین اسلام و دفاع از ناموس و ننگ این ملت مظلوم و ستم دیده ظاهرشاه چل سال بادشاهی کرد با همه عیش و نوشه هایش اما در آخر کار رخت سفر بست به آخرت به دادگاه الهی جایی که باید پاسخگوی ذره ذره اعمال خود باشد فریب های خدمت به وطن را نخورید که این در حقیقت خدمت به آمریکا و دست نشاندگانش هست فریب این سخنها را نخورید که طالبان فلان و فلان هستند قسم به آن ذات یکتا این همه فقط بهانههایی برای فریب دادن مردم عزیز ما و جوانان با غیرت و با احساس ماست مجاهدین و بزرگان ما همه از همین خاک و خطه هستند اوس وحشي غربي دنیا ته لوی خطر دی په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان نیکولسن په داسې حال کې چې ټول جنگي نیرنګونه او وحشتونه یې اوبه شوي او د غرور او تکبر سټه یې میړنیو افغانانو ورماته کړه اوس یې د تیښتې په شیبو کې ویلي چې د طالبانو سره یې پټې او د پردې تر شا خبرې دوام لري د اسلامي امارت ویندوی ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب رسنیو ته په یوه لېږل شوي سپیناوي کې د نیکولسن وروستۍ ادعا بې بنسټه بللې او ویلي دي چې اسلامي امارت د امریکایانو په شمول له هیڅ کوم جهت سره پټې او د پردې تر شا خبرې او مذاکرات نه لري او نه اسلامي امارت پر پټو خبرو او مرموزو حرکتونو باور لري. د مجاهد صاحب په وینا د اسلامي امارت د مذاکراتو او تماس ځای معلوم او سیاسي مرکچیان یې ښکاره دي چې په قطر هېواد کې میشت او فعالیت لري. جنرال نیکولسن چې د پنتاګون له پاره تر ټولو جنرالانو مجرب، ځیرک او په عین حال کې وحشي برېښېده او ټرمپ هم د خپلې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره نوموړی په افغانستان کې د امریکایي قواوو د مشرۍ پر دنده پرېښود او سیمه ییزو تبلیغاتي لاوډ سپیکرونو هم د نیکولسن د ځلولو لپاره زیات پروپاګند باد کړ خو د الله تعالی حکمت ګوره لکه نور امریکايي جنرالان چې د تېرو اوولسو کلونو په اوږدو کې یو یو په افغاني مېړانه او توره له پښو وغورځول شول او مړه څټونه له افغانستان څخه پنتاګون ته ورستانه شول. په ډېر افتخار او ویاړ ویلای شو چې جنرال نیکولسن هم په داسې یوه حالت کې له دندې لرې او له ذلیل برخلیک سره مخ شو چې اسلامي امارت په سلو کې اتیا برخه هېواد په ولکه او سلطه کې لري. ولسونه تر پخوا د اسلامي امارت مرسته او تعاون کوي، د سیمې او ګاونډ په ګډون د نړۍ اکثریت ذهنیت په دې خبره ولاړ او چورلېږي چې اسلامي امارت پوځي او سیاسي طاقت او مثبت سیاست لري او په عین حال کې امریکا نور دا توان او صلاحیت له لاسه ورکړی چې طالبان یا اسلامي امارت کمزوری او په زور خپله کومه برنامه او پروژه پرې ومني. نو نیکولسن د پوځي او سیاسي مایوسۍ او شکست په یوه بد او نه جبرانېدونکي حالت کې له افغانستان څخه روان دی چې هیڅ کومه لاسته راوړنه له ځان سره نه لري نو اوس دغه مختوری او د زرګونو افغانانو قاتل پرته له دې چې په فرسوده خبرو او بې معنا تبلیغاتو تر هغو چې نوموړی امریکا ته رسېږي اذهان اخلال کړي بل کوم نیرنګ او فریب په لاس کې نه لري. حقیقت دا دی چې نیکولسن او امریکایانو په افغانستان کې د افغانانو په لاس د الله تعالی په نصرت کلکه ماتې وخوړه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان د جګړې له امله رسوا شول نو د خپلې ماتې د پټولو او ځان ته د خټو د پوزې ایښودلو لپاره اړ دي چې د سولې او مذاکراتو په نامه شیطاني دامونه او دسیسې خپرې او تر څه وخته ژوندۍ وساتي په یو لړ هېوادونو کې غونډې او ناستې جوړې کړې او یو څو کرایه شوي اشخاص او ډلې ټپلې دې ته وګماري چې د سولې غولوونکي شعارونه تاوده وساتي، یو څو تجرید شوې او پرېوتې څېرې د طالبانو په نامه رامخې ته کړي چې ګواکې له هغوی سره د سولې خبرې او مذاکرات روان دي، خو د اسلام دغه ابدي دښمنان دې پوه وي چې اسلامي امارت اوس له دغو ټولو بحرانونو او کشمکشونو د الله تعالی په خاص عنایت او د خپل برحق مسیر او پاکې داعیې په برکت راوتلی، هم یې د جګړې په میدان کې د امریکایي زبرځواک او د هغوی د غلامانو ژامې ورکږې کړي او هم یې د سیاست او ډیپلوماسۍ په ډګر کې د هغوی ګردې دسیسې او شوم پلانونه په نطفه کې خنثی کړي چې په دې وروستیو کې یې د اندونیزیا په هېواد کې